لیاقت څه ته وایي او حینونت څه ته وایي نو لیاقت چې دی اصطلاح کې خو لغت کې خو دې ته وایي چې سړی د یو شي اهل وګرځي د یو شي قابل وګرځي لغت او اصطلاح کې چې فاعل د ماخذ لایق شي نو دې ته لیاقت چې فاعل د ماحذ لایق شي نو دیتا دغه وای لکه لوم ها لوم چې دی کنه لوم لوم ملامتیا ته په دې باندې باب خطل علام یلیم اوس علام الرجل لکه منګه وایو چې علام الاسد نو علام الاسد د دې دا مطلب دی چې اسد یا غیر حاضر شوه دی یا لیټ راغلی دی نو مونږ وایو چې علام الاسد استحق الاسد اللوم اسد مستحق دی د سسی د ملامتیا یا موږ پرس کوو چې علام الاحسان به ترک ما وعدل متروی ټیک شکنه نو علامه معنا استحق اللوم ملامتیا مستحق دی نو دا ګوره ګرځي دغه دا فاعل د ماخذ لایق کېدل د ته لیاقت وایي، فاعل د ماخذ لایق کېدل دې ته فاعل دغه وایي ده لکه الام الفرع الام الفرع ټیک شه کنه یا الام زیدن او حینونت دا ویل کیږي دا راځي دا چې کله دا فاعل د ماخذ وقت تورسی ګرځېدل د فاعل ماخذ در داسې زوت که یو څو پیرې لایق ګرځېدل د ماخذ فاعل لایق لایق ګرځېدل د فاعل ماخذ لره لایق ګرځېدل د فاعل ماخذ لره بس دا یو څو ځله زوت کا یا علام الفرع علام الفرع علام الاسد علام الاسد علام الاسد بس دا بدو شي بیا وایا وایا رسیدل د فاعل وخت ماخذ ته حینونت وایي، رسېدل د فاعل وخت د ماخذ ته رسېدل د فاعل وخت د ماخذ ته رسېدل د فاعل وخت د ماخذ ته رسېدل د فاعل وخت د ماخذ ته لکه احصد الزرع یعنی فصل وخت د کټ کېدو ته رسېده فصل وخت د کټ کېدو ته رسېده فصل وخت د کټ کېدو ته اوس هم نه زوتیږي ها ومبالغه زه ورته وای خو هسې هم نه نو چې کتاب خو ختم کم که ځکه چې په کار دا وه چې ما وی چې څوک په وری چې تاسو ټول لاسونه پورته کول نو ټول سرونه ښکته کوي سرونه ښکته کېدو وخت خو نه و خو لکه تاسو ښکته کوئ نو ښه خبره خو ډېره نه ده خو ځه چې څه به وکړو ها مبالغه دا ویل کېږي چې فاعل مبالغه وای زیادت تف مقدار د فعل کې یا په کیفیت د فعل کې فاعل چې کم دی کنه په کیفیت ته فعل کې یا په مقدار د فعل کې چې زیادت راشي نو دې ته مبالغه وای لکه اتمر النخل اتمر النخل ډېر قجورو ډېر تمر وکړه بوټي د قجورو نو دا نخل فایل دی اتمر فعل دی او اطمر کې مبالغه ده یعنې ډېرې قجورې وکړې خو دا زیادت دی په څه کې په مقدار کې او اسپر الصبح خو روښانه شو سبا دا مبالغه ده په دغه کې په اے کته مبالغه نه وینو اسفل الليل اصبح الليل سبا شو او که مبالغه غواړي نو بیا به اسفر الصبح او که مبالغه نه غواړي وي اثمر النخل قجور میوه وکړه او که مبالغه غواړي نو بیا به اثمر النخل پیش کنه قجور ډیره میوه وکړه دا خبره ختمه شو اثمر مثال د مبالغه په کم دی په مقدار دی او اسپرا مثال د مبالغه فل کیفیت دا څلور خاصیت شو پینځم ابتدا ابتدا څه ته وای ابتدا دې ته وای چې د یو باب ماده د سر نه په مجردو کې نی مستعمله او ته په مزیدو کې مستعمله کې نو دې ته وای ابتدا لکه ارقلا د اسرع په معنا باندې راځي خو د دې باب استعمال نه دی په مجردو کې د سره مستعمل نه دی ارقل دا د په معنا د اسرع سره راځي خو د دې باب مستعمل نه دی په چا کې په مجردو او اشفقه دویم چې باب په مجردو کې مستعملي خو معنی بدلی هغه نی چی کوم مزیدو کی وی باب په مجردو کی مستعملی خو معنی هغه نی چی کومه په مزیدو کی وی لکه اشفقه اشفقه معنی او یرید او شفق او شفقت چې دی هغه خو مهربانه او محبت ته وای چې د مجرد نه نو مهربانه او محبت ته وای او چې دغه نه دا باب افعال نه نو بیا اشفق او یرید او شفقه شفقت یو کو مهرباني یو کړه د ابتدا په مطلب پیښ ابتدا څه ته وایي چې باب فعل کې یو معنی د سر نه مجرد مستعمل نه لکه ارقلا د دې رقل نه دی رقلا يرقلون نه دی مستعمل او دا دا چې مصدره د مستعمل وي خو د مزید او د مجرد معنی جدا جدا وي نو لکه لکه څه شي اشفق شو اوسو بس بای کا